الثاني دوم اعتراض آدارا انه غیر منعکسین چې تاریخ دې جامع نه دا خپل افراد لرا او دینا هغه احکامات قوتل چې کوم احکامات متعلق دي بافعال السبيان نو دا احکامات دي صحیح صحیح دا احکامات دي لیکن دتا حکم تاریخ په دې باندې ثابت نه ده ځکه حکم په تاریخ کې تاویلي چې خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین بافعال مکلف او دا خو مکلفین نه دي دا خو چې سیمیان دي نو دا حکم دی او حکم تعریف په صادق نه ده نو دې د مون تعبیر دا چې کو چې تعریف ته منعکس نه ده یعنی تعریف ته جامع نه ده لپاره د خپلو افراد چې هغه احکام چې متوهم کېږي تعلق کې دي او فعل دې سبي پورې چې په ظاهر کې دا ښکاری چې کدا سبي فعل سره متعلق دي او باندې خلق جواب کړي چې دا په حقیقت کې دی ولی فعل سره چې متعلق انما هي متعلقه بفعل الولي مثلا زکات د د په مال کې واجب ده د دا مطلب چې ولی به چې شي کوي ادایي کوي ولی به چې کوي مثلا یجب علیه اداء الحقوق من مال السبیل بهر حال خو دې جواب حاصله خلاصه دا شوا چې دې ته ضرورت نشتا چې د مکلفین په ځای مونږ څه ټکی ولګو عباد ټکی ولګو پاتې ستاسو اشکال په افعال د سبي باندې دا وارد نه ده ځکه دا افعال د سبي اگر که په ظاهر کې افعال د سبي ښکاري خو دې رد بیا هم فعل د چاته کېږي مکلف لیکن مصنف کیا تو ادا جواب چو رد کرے گا چې ټیک د بعضې شیونو رد خو به فعل د مکلف ته وکړي لکه مثال د په مال کې زکات واجب ده نو ادایګي به څوک کوي هغه به ولي کوي ځکه د ماشوم د نو نه پوهېږي ځای به لګولي لیکن بعضی کارونه خدا سی دی افعال دی سبی چې ایغه رد امو فعل دی مکلف تا نسی کولای ولی دی سبی اسلام جائز تا کنا جائز تا ځکه به حضرت علی شیخ په کوم عمر کې بلوغ نه مخکې اسلام راوړی او په دې به فخر کاو چې زه ما بلوغ نه مخکې چې دا اسلام راوړی بیا دې سبي مونږ وغیرہ دا صحیح دي که صحیح نه دي ها صحیح دي نو دې راځه هغه ته څنګه کوي کته دا وایي چې هغه دا ولی ته دا حکم د چې دې په مانځه باندې چې حکم ورکړي او ترغیب وغیرہ نو موږ وایو چې کاغه ولی نه ورکاو ترغیب بیا یې د مونږ منظور ده کنه او کله دا چې هغه ولي آرامي خپل نه کوي هغه ماشوم چې کوي بیا بس بیا دا داسې جواب نه ده نو دون تکلفات څه ضرورت ده نو خو ولې یو مکلفین په جامه د عبادت ته کوي دا نه دی عبادت ته کوي تاسو په خبره مصاف لاس دا اشکال دي چا منل دا خبره چې واقعي اشکال وي که نه سره دې کې کومه هغه مثال موږ خپل مذهب باندې چا مضبوط اشکال کړی دی چې دا کا موږ ور په پتناني ته عبارت کو ځنې بین دا سي راځي مثال ته بزه درته وایم چې دا د موږ جواب څه جواب نه ده او اصل خبره د پتناني ته ور احتار دا ولې د انصاف هم څه تقاضې لري نو کله وخت دا چې موږ مذهب دلیل ضعیف دی ضعیف دی ابل جانی بول کوي دي نو سره څه کوي چې ټیک تم مذهب په دې مسلې کې دا شی ده اگر کا دلیل مونږ د پارا داسې مضبوط دلیل په دې خبره باندې نشته مضبوط دلیل هغه د بجانی کې ده وګورئ چې څه جوابونه ورته کوي کو سړي قناعت نه پکې نو لږه تاسو ځان کې سماحت پیدا کول چې وکړئ سماحت پیدا کله چې جواب په ټولو مادو کې نه چلیږي نو به هغه نه تعبیر خلک داسې کوي چې دا جواب دی طالع جواب نه ده یعنی هغه اعتراض دی بی خنا نه وباسي څه شاخونه ماخونه چکیږي پاتې کیږي یو وسانیا دو می پدی طریقې سره رد کړای دا دوم رد کتا سیادی مصنف دا کړای وو چې کچلو دل فرض او تقدیر حکم صورتونو کې دا مون فعل ولی ته پورا کو نو بیا مون وایو چې نفس وجوب په ذمه دي معصوم باندې دا ځان ته حکم دا او ادایګي دي زمان نه دا ځان ته حکم دا دا ځان ته وکمانه کنا دا د مصنف ټول خبرو ته شوافی او طرف نه دا جوابونه نه دي پکار چې د کوم د تفسیرانی شي او دې فندور قاری سره شوافی او مصنف ټول اشارات لپاره دیغو له طرف نه یو جواب پکار ده چې مونږ دا حکم تعریف چې دو کړای دا دا حکم تعریف چې دو کړای دا خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين دا نه مراد هغه حکم مصطلح دا هغه حکم چې په کوم باندې مؤاخذه وي او په کوم باندې مؤاخذه نه وي دا مطلق حکم تعریف نه ده دی وجنا مقصد دا چې سبي دا مکلف نه ده مقصد هغه حکم هغه حکم مؤاخذ او حکم غیر مؤاخذ هغه ورنه مراد ده چې حکم حکم ما احکامات به مؤاخذه وي حکم ونی نو هغه بیا فعل د چا سره تعلق لري نو کدا چې جواب اسی من عند نفسه شوافی له طرف نو کې نو دا به یو وزن لري دا به تاسو سوچ کوئ نو چې مهم او دا ټول خبرې به او چې ته مې مند نه کو دا چې ما دې عند نفسي ده چې تاسو له توجیه مې دا څوک شتي نو دا چې جواب ممکن وي د توجیهاتو کې مقصد دا ده چې دروازه مفتوح وي توجیهات دا دی وحي علوم نه چې په چا باندې نازل شي دا متقدم هم کولای شي متأخر هم کولای شي دا توجیه کوي چې دا دوی د یو حکم تعریف کړي چې حکم باندې با بیا سبا مؤاخذه وی چې کا عمل دې کوو نو ثواب وي او کني او کنو بیا با او نو حکم باندې مؤاخذه وی نو ټیک سبي کو ثواب کیږي خو مؤاخذه نه کنه مؤاخذه وي نه پکې مؤاخذه وي نه پکې اچھا وثانيا غم طریقے تر دا کرے نہ مصنف بان تعلق الحق بمال السبی او ذمته حكم شرعي واداء الولي حكم آخر مترتب عليه ولا يتأتى هذا السؤال على مذهب من عرف الحكم بهذا التعريف المذكور ولی فانهم مصرحون ا تصریح کوي په دې خبره باندې به الله حکم بالنسبه الى السبيل چې حکم نشته دا په نسبت سره چاته سبيتا الا وجوب واداء الحق من ماله وذلك على الولي هغه بالکل په سبي باندې حکم وای نو چې هغه خلق واخلي نو په خدای اعتراض نه وایي او یې بالکل حکم سبي تشتانه فوجي بس صرف حكم يو حكم ده چاغه وجود دي ادار حق لمال لجانا دي ده چاغه حقوق ماليه بده ده مال متشيدي ادا ولا يتعطى هذا السؤال نوال دي دا اعتراض په مذهب کې کوم شوافیو چې کوم تاریخ کې حکم دا تاریخ سره کړی دا ولی چې چا دا تاریخ کړی کې دا تصریح هم کړی دا بان لا حکم بالنسبه الى السبيل الا وجوب القضاء الحق من ماله وذلك على الولي ثم لا يخفى ان تعلق الحق بماله او او ذمته بیا د تعلق کې حق فمال دې د پوری یا ذمه دې د پوری لا يدخل في تاريخ الحكم دا نه داخلي په تاریخ کې چې حکم کې ولی حکم خو هغه فعل دی مکلف تو دا خو فعل نه ده لا يدخل في تاريخ الحكم اوس دی وای هل په مصنف ویلو کنا چې مکلفین په ځای باندې عباد څخه ولګو بیا ودا ډیره بهتر دی بیا ودا ډیره او دا چې قسمه اشکالات چې د کوم په شوافیع باندې کیږي دا اشکالات په نه وایي چې مکلفین په دې ټول عبادت نو دی رادرومي او په دې خبرې باندې رد کوي دی وایي چې نه وان اخشدي وان اقيم العباد لا يدخل في تعريف الحكم دا خو په تعریف کې حکم کې داخل نه دا وان اقيم العباد مقام المكلف اگر کا عباد څخه ولګي په ځای مکلفي ولی لانتفاء التعلق بالافعال بل وبان الصحه والفساد ليس من الاحكام الشرعيه ورته چې د صحت او فساد دا ځان ته یو اختلافي مسله ده صاحب سلم مسلم الثبوت بیا مسلم الثبوت کی چړلې ده چې د صحت او فساد دا شرعي شي نه دي کدا عقلي دي صحت او فساد دا شرعي دي کدا چې دي عقلي نو بعض خلک وایي چې صحت او فساد دا شی دي عقلي دي دا شی دي عقلي دي کمیثال هغه معتادی چې څنګه شریعت حکم کړی هغه مطابق تیراو نو عقل حکم کوي چې دا شی ده صحیح ده هغه مطابق تیراو نو عقل حکم کوي چې دا شی ده صحیح ده لکه اوس مثال په تور یو سره راغی او بابا جی په جمعات کې المر قناص تزمی کې دې کې لګولای دا چای کی او یو سره دالته او درس وکړ بیا راغی په طریقې سره منځ وکړ او بابا جی ته کتل نو دی هغه ترانه چې بابا جی څنګه د امام مو صحیح وکړ نو بابا جی ته وایي چې او صحیح دی چې یو ته صحیح یعنی چې څنګه شریعت وایي هغه مطابق تا چې رکوع سجدا ارشه وکړي دا دا حکم شرعي نه دا دا چې دا عقلي ده اگر یې مطابق نه وکړای نو دې چې په دې شری او بعد وی چې نه د صحت او فساد دا شرعي نه دي بل عقلي نه دي بل دا چې شرعي کچیرته د دې دل موز داسې او چې دا مسقط کې قضا و چې قضیه دنه چې کوله ساقطه ولا بیا موږ وایو چې صحیح ده حتی مسکیت کې قضا نه وي صحیح نه کله به تاسو صحیح ښکاري خو د منر باندې داسې یو هغه ویستي پوښ نو دې به وایي چې صحیح ده حالانکه شریعت کې خو مسکیت کې قضا نه ده مسکیت کې قضا نو مطلب ګوره صحت نو بعض وایي چې صحت او فساد دا شرعي دي بعض وایي چې نه صحت او فساد شرعي عقلي نو دی وایي چې نصیحت او فساد چې د بیع صحیح ده او دا شی فاسد ده دا اوس شی دی عقلی دی نو دې سره خو هغه شریعت څو حکم نو تعالی چې دا خو احکامات عقلیه دي سره لہذا یې دا دا بچی چې مقصد دا دی دا مکلفین په ځای باندې عبادت له ضرورت دي دا ټول چې دی تعبیر ثم لا يخفى ان تعلق الحق بماله او ذمته لا يدخل في تعريف الحكم وان اقيم العباد مقام المكلف ولي لانتفاء التعلق لا زك داخل ندي لوجد انتفاء التعلق بالافعال تقو افعال ندي من یعنی خدا في كتاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين لأن كون الماء تابه موافقا لما ورد به الشرع او مخالفا له زکا راتق فما تابه باندې موافق ما ورد به الشرع سرا یا مخالف لما ورد به الشرع دا خو امر يعرف بالعقل دا خو تاسو یو شی ده خو تاسو را پیژاند په عقل سره دې په شریعت باندې څه توقف نه ده خو چې دې اشاره صحیح او داسې وکړو استنجا دي تلاړ نو خو ټیک کال ته وي وتکتري نه دي خو دونه خو پیدا چې دا د دننه شا بیا یې دشنګه کولاو کړي وه بیا یې تړل خو چې شی به یې مینځلي او بیا ووته او داسې یې وکړه بیا ودرېد او ښه یې لمونځ وکړه نو نور به څه شی عیسوي نور ښکر به یي خو بس صحیح شي که نه اچھا کون الماء صابه موافقا لما ورد به الشارع ومخالفا له امر يعرف بالعقل دا چې یو شی چې په عقل سره معلومي ککونی شخص مصلیا او تارکا للصلاه او یاد مو دا بیا مو ویلو چې ولې بیع خو سیدا ماشومان یو دکانو کې ناس سودا کوي چې بیع خو سیدا جایز ده نو یې لپاره دا جواب کې چې جواز او د صحت او عدم صحت جواز د زمانه دي کار سره ده جواز البيع اطمانی کا سره صحت البيع سره عدم جواز معنی چا سره فساد سره نو د صحت او فساد دی وی چې دا خو امور شرعیه نه دي فبشرا امور عقلیه ومعنى جواز البيع معنى دي جواز دي بيع هغه صحت دي بيع را ومعنى دي دي خبره او فات سمیا مونږ بل اشکال کړو او مصنف خیال می چې دا ذل ملک مندوب دا او مندوبیت هم څه شي حکم دا شرعي نو دا د سبي فعل سره تعلق را نو دی وایي چې دې مقصد دا دی چې صلات منظور ده دې مقصد دا دی چې هغه ولي ته دا پکار دي چې دې کله وو کالو سي نو مستدیزان سره عادت کی کبي نه آرامي تو کو چې کله لته سي نو رسناري باندې لخت دی تو خو نه ټو باندې چې ورلګي دې دا مقصد دا چې دا خو تاسو تمام یې دینه چې جوابونه کړی وو مصنف په طرف نه سره دا ارتقا مخه تکلف جوړول دي کانو ونی ونه او بیا د منځونه کول کله داسې ماشومان صالح کی اولنا او تبلیغیانو سره طالبانو مدیانو سره ناس کی سکول بکې وای او حالت ناشته ولري ټول کی نیکو خلکو سره هغه ولی رامی وي بالکل خپل نه کاوازې بیا هم چې ته بیا بسچار دی اوس رئیس صاحب که یاد مو دریم اشکال په تاریخ باندې دا کړی و چې خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین چې دا خو صرف خطابات الله کا حکم تاریخ ور شامل سو احکامات او احکامات قیاسیه هم دي اجماعیه هم دي نو دې ته حکم تاریخ ور شامل نه الثالث أن التعريف غير متناول للحكم الثابت بالقياس لعدم خطاب الله تعالى خو بیا دې لپاره تاسو ته جواب کړو چې هغه هم په حقیقت کې خطاب الله ای خدا له چې موږ ته پته نه لګېدلې هغه مجتهد هغه پردو نه لري کې چې هغه علت ال هم موجودي نو اگر کوم ته په یو ځای کې خطاب الله کاری خو په حقیقت کې چې دا پرده نه لري کې نو پته ولګي چې هو هغه خطاب الله دلته هم څه دی دا موجود ده ځکه تاسو وایي چې قیاس مظهر وی مثبت دی واجاب بان القياس مظهر للحكم لا مثبت ولا يخفى عليك اوس الف خدای د تیر قیاس کې خبره کړې و حالانکه دا اعتراض په اجماع په سنت باندې هم څه دی ورته ولې هغه کتاب الله خو نه کړه وخرجت النظریات او نظریات هو ځکه چې ظاهر متبادر او عملیات او اعمال د جوارح دي بناء على اختصاص الفعل بالجوارح نو چې بیا هغه ووتل نو چې بیا په حکم نه تا کتاب الله واخیستو نو بیا خو نظریات ځان ته راوتلي بیا د عملیت ټکي لګولو ضرورت نه سپینه طرف موږ څه باسه اما نظریات څه باسه بیا د نظریات فيكون ذكر العملية في تعريف الفقه مستدركا خو بیا دینه جواب ممکن و کیاد نو چې الته به موږ افعال نه عام واخلو چې خوا افعال دي جوارح وي او افعال دي قلبي او عملیه کې تربا بیا افعال دي قلب حکم په تاریخ کې ذکر کې په مصطلح باندې دین هغه ته حکم مصطلح واخلي نو ذکر د عملیه با مکرر وی قطعا ذکر د عملیه با مکرر وی ولی ذکر چې دا د حکم هغه مصطلح تاریخ کې لا يقال ذلك حكموي معنى قوم السنه والاجماع والقياس حججا چې موږ وایو چې دا سنت اجماع قياس حجت کی نو دې معنی دا ده چې دې په مقتضا باندې عمل کړي دا واجب ده لہذا دا به اقتضاء ذهني لاندې چې شي بس یو اقتضاء او طریقي وایو به اقتضاء نو دې وی چې دا د څوک نه وایي دا د څوک اعتراض کې نه وایي چې الاجماع حجه القياس حجه دا د چا مسله ده نو بعض وایي چې دا د اصول فقه مسله ده دی وایي چې نه دا هم غلط وایي دا د اصول فقه مسله نه ده بعض وایي چې دا د فقه مسله ده دی وایي چې دا هم غلط وایي دا د فقه مسله هم نه ده ولې فقه خو د چا نه بحث کوي کیفیت عمل د مکلف نه دا خو کیفیت عمل المکلف نه ده عمل نه خو عمل د چا جوارح مراد او قیاس حجت دا خو یو اعتقادي ده مسله بیا او بعد ویلي چې دا د سره نه مسله نه ده ځکه دا ضرورت دینیه ده نو بیا په دې باندې د اشکال کړی دی چې دا خبره ان سلم انن فلا نسلم لمن فهغه تشریح تاسو ته نه کوم دي کړي مسلې دا چې دي عدل تفرتی دي واضح خواغه بیا د تاسو پوهنځ نه وځي چې دا خبره مون لا نسلم نسلم انن ولا نسلم لمن انن به کومه نو لمن نه دې پوه شو چې څه به پوه شو دا به په دغه ځای باندې پرېږدو بیا خو تاسو مسلم ثبوت وایو دی چې اینه کې څه کو څه کو نو دلته به صرف دوره قدر خبرو کو چې دا د فقې مسله نه ده دا د اصول فقې مسله نه ده البته دا د چا مسله ده په حقیقت کې چې اجماع حجه القياس حجه دا د علم کلام مسله ده دا مسله د چا ده علم کلام دی اصولیان ولی ذکر کوي په خپل کتابونو کې دی وجنه ذکر کوي چې چونکه ادله اربع خو د اصول فقهي موضوع دي او مقصد دا دی چې د سنت او د قران او حجتیت باندې څه خیال اجماع او دې کې شور شغب چا نه درکړي او د قیاس کې مقصد دا چې چلی خبرې کړې دي او اجماع کې د چلی خبرې کړې دي دی وجنه اصولیان طبعا او استفرادا ال اصول فقه کې دا مسله چې کوي ذکر کوي غني دا اصول فقه کې مسله نه ده د اصول فقه کې مسله او بیا یې ویلي و ما من علم الا ويسكو فيه بعض المسائل استقرادا وترميما مخکې به ما او اوس بس ورو ورو پته نشته څه طالبانو کې هم کوتاهي راځومي که نه د دې ګنټې کې به بیا موږ ته ورسره ویله هغه طالبان به راتله یو پا روزانه سړي ویله او وروسته کتاب به پکې ختمېده خو مخکې به ما دا مسلم ثبوت دا تلوي توضیح سره ویله څو مودې پورې به ما چې تلوي توضیح سره ویله خو هلته طالبان به مهنتیانو دا غو اوس تل ته وایي مو وانه کې ما دا تلوي توزي او مسلم مسعود بدواره ما په یوه ګټه کې هغه طالبان به هم پکې نه اصل هغه هم ما ته هم سبق یو شو او تلوي والو ته دا پیدا وکړ چې دې کې ډېر لوی مسائل دي مسلم مسعود دلته هل ډېر جامع انداز کې او خو حقیقت دي واضح کړی صاحب سلم کو به ځان ته یو حیثیت لري او نو داسې به مو کول خو تاسو به ایمان بالغیب پر اړه چې دا اصول من علوم چې چا لیکلی ده د یو کتاب لیکلی ده په اصول فقه کې هغې نام څه شی ده مسلم الثبوت اولنی سین دا دوم چې ده فعل مسلم الثبوت دا اجلا نام او دا وړوکې غونده ایمان ملاویږي دا وړوکې حصه ده او اصل کې په حد ذاته د کتاب ورته خطرون کتاب دا او ټول کتاب متن بیا تاسو د فواتح الرحموت په زمن کې څه کولای شو دین دا ولای شو چا په زمن کې فواتح الرحموت په هیڅ زمن کې بیا ټول کتاب څه خیلا پروت کبیر پر خپل مطالعه یا په اصول فقه مصبا چې تحقیقی کار کاو نو تاسو سره بیا هغه موجودی دې نه تاسو استفاده کوئ